لکه عنوان د کتاب کتاب الايمان وو او دلته لفظ دین ذکر دی دین النصیحه موسنی پزام کې دین او ایمان او اسلام اگر چې مفهومان متغیر دي خو مستقل دي اهم مضمون کې زیادت دی هغه معلوم ځکه چې دین نصیحت شو په نصایح کې تفاوت وی زیادت قبلې ترکیب راغې او چې د خلراله باب سابقه سره ربط مسائل د حدیث سابقه سره ربط چې هغه تصحیح د نیت حسبا دا امور نه پنيت کې نصيحت او خیر رد په مرجیو دی چې ما نفس تصدیق ته وایي په کرامیو رد دی چې ما نفس اقرار ته وایي د شعب ایمان تفصیل دی بلکې دا د دې ټولو بابونو یو حاصل دی ځان نه د پدې اعتراض کوم دا چې د کتاب او سوق په بدل دې تر پدې بدل ده بدل وحنه شروع کړی دا د ایمان یاد ذکر کړي حمد دې نه دی ویلي ثنا دې نه دی ویلي په عنوان د بابونو کې تعریضات دي نور طبقات باندې اختلافات شوي دی ویره څه شي کړی دی د نصیحت په بنیاد مې کړی دی او ما پزان کې دا نصیحت او مخکې مې نه خبرې وکړې چې نه زما خبرې سنې دې نیت مې د خیر خوې دی او په دې طریقه کار کې نصیحت د الله او د رسول او د ائمة المسلمین د عامتو هم تاسو هر څه چې وی وی وی وی څوک چې ما په څه وی وی خدای نه صحیح دی او نه هغه صحیح نه ته سره د خیر کوي ته ترجمه الباب کوم الفاظ چې دي په دې لږه تفسیر کوم مصنف دا ترجمه الباب چې دي به الفاظ الحديث و ذکر دې دین او نصيحت البته دا حدیث د شروطو پوره برابر نه دی ددې وجنا مترجم له کې د جبريل کوم حدیث نقل کړي نغه الفاظ بدل دی ونصح لكل مسلمین دا ترجمه تبا کې د دین او نصيحت لله او رسوله دا د مسلم حدیث دی مسلم دا حدیث فسند نقل کړی دی اول جیل سلور پنسمه صفحه ترمیزی نقل کړی دی دیم جیل سوال سوال صفحه خود مسنی پشور کنه برابر د دیو جنا مصنف دا حدیث ذکر کړی دی نو تعلیقا ذکر کړی دی او وجه دا ده چې دې په سند کې راوی دی ابن ابي صالح د ابن ابي صالح حافظه کې تغییر راغلی روری وفات شوی وو دی په هغه سخت غمګین وو د شدت حزن د وجنا د دې دماغ او حافظه کار کوي موږ په دې آیات او په دې دریوونو احادیثو تفسیر کوو یو د مسلم روایت ته او د ذکر کړی دی هر چې مسلم روایت دی داغه په سنه په ما سره قدرې تفسیر وکړه داغه مخارج په دلته ذکر نه ذکر کوي چې دولت د عنوان حدیث نه ورکړي البته متن حدیث کې دا نور دواړه حدیث دي جرير بن عبد الله البجلي روایتون دي د دې دوه مخارج محشي باندې ذکر کړی دي دې څوک چې کوم مقصد لپاره د هغه غره چې ونسو د کل مسلمانین دا د دې امت یوسف جرير بن جرير بن عبد الله بن جابر عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دا یوسف د دې امت ټول حدیث زنا سل نقل دي بخاری انفرادی حدیث یو دی او مسلم انفرادی شپږ دی او متفق علیه اته دی اوس اول تفسیر د کتاب الله ته متوجه شئ به د مسلم روایت متن چې هغه ته متوجه شئ بخاری د حدیثونو متن ته متوجه شئ چې خبره ته باندې راشي معذورین له تسلی ده مه خفه کیږئ د تبوک په موقع باندې معذور خلک پاتې شول چې تاسو کې خیر پایي الله تاسو راځي ورکړي ولې پریشانې منافقینو له زورنه ده کوم منافقین په دې سبب سفر کې شریک هم شي خواهی که شای خوزی نشته دی کتاب الله کې هم صرف اذا نصحوا لله ورسوله او په سنت کې وسره د نور هم ذکر شلو نصيحت لکتاب الله او نصيحت دې د ائمة المسلمين او عامة المسلمين دا هم ذکر شو. پکار دا ده چې منګه معنا د نصيحت وپیژنو او به دا هم پیژنو چې د الله نصيحت څنګه دی او د رسول نصيحت څنګه دی د کتاب نصيحت څنګه دی په ستنه باندې خلک د کپړو مرمتونه کوي چې د بدن کومه حصه ښکاره نشي د انسان په عبادت باندې څوک خبر نشي نو دی هم دغه شانتي لګیا دی چې د الله په شان باندې د کتاب په شان د رسول په شان د ائمه المسلمین په شان باندې عام مسلمان په شان دا ونرګي کوم شي د وجې نه چې دا دا غونه جوړیږي دا غي زر زر مرمت کوي او کو د توبه تن سبحان شي د پای کوي دی وکیل صفحی وی د الله او د الله د رسول طرف او که د نصحت العصر نشي زبین صافول کله چې خطابي یو جامده کلمه ده لنډ لفظ دی او معنی ډیره عظیمه ده تعریف تو په دې کې چې بدل مودت خپل دوستانه او تعلقه ښکار کول خلک وایي یاره دا یو مذهبي سړی دی یو مذهبي سپی جوړیدل او مرقات او غیره تفسیر دا شوم کوي چې اراده الخير بالغير اراده په خیر دی غیر همیشه د خیر اراده لري د بل د پاره د خیر اراده لري د الله د کتاب د رسول مؤمنان زمونږه د خیر د ارادې نه په الله باندې څه اثر نشته زمونږه د ارادې نه به خیر مونږ ته ورکړي داسي کار کول دي دا چي شيدې هم ده ته واپس کيږي طريقه کار به څه کوو چې موږ دا ظاهر کو چې موږ اراده په خیر د الله په باره کې د الله او د خیر شي دغه د توحید قائل شي دغه د صفاتو قائل شي راغی تعلقات د تنزیحات او تنزیحات سره وي او کداغی تعلقات د جلال او کمال سره وي دا په الله چې کوم افعال ښيي هغه ومني، الله چې څه احوال ويلي دي هغه ومني، د طاعت اهتمام وکړي، د معصیت نه اجتناب کوي. دا انسان په نصیحت د الله کې کامیاب شو هر چې نصیحت د کتاب دی مسلم کې کتاب ذکر هم دی هم په صحیح تفسیر قایل یی هم عمل په کوي. مراتب پیژنی محکم متشابه د هر یو په مناسبت چلیږي. ځان نه ذلیل کوي کتاب د الله په موقوع د ذلت کې نه ښکار کوي نصيحت رسول سره رسول چې څه راوړي هغه ومني ایمان پرې راوړي د هغه طاعت په امر نوحي کې وکړي حیان و میتن د هغه نصرت کوي د حق اعظام کوي د هغه د سنت احیاء کوي د هغه په اخلاق باندې ځان خسته کوي د هغه اداب په ځان کې راولي، د هغه د صحابو سره محبت کوي، اهل بیت سره محبت کوي، څوک چې تنقید د صحابو کوي یا د اهل بیت کوي دی جواب کوي د زخه پکې د پریشان کیږي نصیحت د ائمه او د مسلمانانو ائمه یو ائمه د فیدی او د استفادی دی د مشوری ائمه دی یو ائمه الحکومت دی چې مسلمانان فیریو دی استفادی ائمه چې دی مجتهدین دی محققین دی هغوی نه ځان پاک کړئ په دین باندې په حق خبره کې دا غین استفاده کوي او باندې حسن ساتي سوچ دایمو دین تنقیس کوي دی د هغه خلاف کوي. مجتهدینو پسې، ائمو پسې، فقهاو پسې چې څو خبرې کوي دی یې مخالفت کوي. هغه عالم دی په دین باندې. هغوی ته په ذاتي امور کې دې درګذر کوي ظلم مسکې زیاتې او سکې بغاوت نه جوړي خلک نه بل وکړي چه مسلمانان یی اقتداء پسی کوي مونږ پسی کوي کومه خبره حقه وکړي د هغې سره موافقت کوي د بیت المال حقوق ادا کوي د بیت المال نه چې د باندې مقرر وي هغه ادا کړي. دواړه احادیث ته تحقیق ته متوجه شي د متن په لحاظ د سند تحقیق شوی متن کې چم خبرې دي یو ذکر د بیعت کې بیا آیات رسول الله ما تاسوته مخکې ویلي دي چې بیعت یو د ایمان بیعت دی یو د وخت خلیفه سره بیعت دی تزکیة النفس کې یو هغه مرتبه ده چې هکې سلبیات دي هغه مخکې مصنف په باندې باب وضع کړی دی الله تشرک بالله هغه مضمون دی دین بیعت دی هغه دی چې حج کې اوامري طاعتونه يي دا هم د تزکیه النفس بیعت دی خاص کر دا قادری والا نشي کوي اول کم چې منکرات دي دا هغه نه د اجتناب کوشش وشي بیا چې کوم مامورات دي د هغه د تعمیر کوشش وشي اقام الصلات و ایتاء الزکات په دی اول کې نصیحت د الله دی په عبادت بدني په دې دیم کې نصیحت دی عامتهم داخل کړو عامتهم مخکي وضاحت نو کړي ائمه المسلمین خیر پئی ذکر شو عامتهم تقدی شاوی ته ضرر نه رسي هغه ته تکلیف نه رسي داوی اعانت علی البر والتقوا بکې په حق کېږي او ستا خپل نفس به شیشه وي ته به په خپل نفس کې سوچ کې چې کله پېښ شي چې دا خبره چې ما سره دې کیږي زه خپه کېږم نو کله بل صدا شي شي نه د اخري حدیث کې یو اصل بیان د جریر بن عبد الله دی چې دا هغه مقصد سره او دیم مقصد د مصنف سن پچاس کې دی وفات شو دغه موقع کې د عارضی وصیت خو دوی ته وکړه پتا تا حقا اسو کو جنا جریر نائب مقرر کړی که جرير نائب شي خو چې د جرير حق وو چې په دې موقع خلکو ته خبرې وکړي او که حرفته نائب دی نو حرفته جرير په بيان کې د وخت مطابق اهتمام وکړ الله احمد سناني وی خلق کې افراط تفصیل دانی شي خاص کړه د کوفي ولري پریشان خلق د زنانو جذبات چې وایي او د زنانو خصلتونه چې په چا کې وي هغه کوم جذبات چې وایي زنانه خو نیا حد کې واقع شو سو ټول سره او مخ وایي چې وایي نه پکې تقواش ته نه پکې خاص ته نه پکې سکینه شته هغه خلک چې هغوی کې هم د زنانو خوی نه وي هغه هم به یې شور کوي دا د سنت نه خلاف سنت طریقه مړی مخار او د زنده هم وقار او د ملمه هم وقار د مړي وقار هم دا دی چې څادر ته پور کا او داغي د تجهیز بندوبست ونیسه غسل او د کفن او به په اطمینان باندې مقبره ته نه سمته سره جنازه وکړي دا د مړي لپاره د زندو د پاره دا پکاري چې په قرار کې په شا زخه پای سترګو له وخه راشي خیر کم کسان چې په خدمات مقرري هغه پنځه وخته جنازه کولی شي نو ولي څلور ټکبیره جنازه نشي کولی یا د وجه قریب دی کو سلطانی قاضی خوشی خوش نشته دام پیچې جوړول یو نیاحت جوړول دي یو اعلانونه کول دي پلان کې دې راشي او پلان کې او ګاډي مې پسې لوټیږي د تر کومه قسمه دا له سوکري ګرځول دام په نیا حق کې دي دا یو کار سکونم منافي دي البته د مولا دومره وینا کول په جماعت کې د خبر شي د لوسپیکر اعلان چې ګرځول خو نشته خواسته د لوسپیکر اعلان مشران طریقې مختلفې په دې کې راغلي کښې غوښتل ګيرې شو فات شو واري به يې نه پريږدو او کله به يې ژړل وې چې زلک اما خو دې ته وړوکې او سپين ګيرې شو او مړ شو نن خو عاليه مخکې فات شو نو لاړو غوسه شو وی ولی دا دعا دا غزه نه کېده دا ټول د وقار زړو سکیننه خلاف خبری دی دا عمومی بلوالا الله جل شانه دې رحم وکي او زمون په مړ کې دې رسومات دې بدعت دې اشاعت په مړ کې روستم شیخ په سبا کې مخالف وي د دوی په مړو کې لس بدعت دي بیا سما ملاقات او مجلس بدعت مو کو خشنی کو مالو خیر تقویم داسې بیاده غوانه کې خبره ځنه کوم خو د دې لپاره چې ځان کې هغه بل خبره شروع کړه امیر ته باندې تنقیساتو ما چې زه خو مړی عبادت یم دا ته چې سوي نه دا خو وا حرمت الهتک واجب تستر خبري خیر یو د هغه بدعاتو نه دا ده چې دا د اهتمام ډوډۍ کول او هغه کې خلک بلل راځي دا تجاوز دی یو دا غنه د تقریر اهتمام کول مقبره کې مخامخ تقریر کیږي یو د هغه نه د مشرانو اهتمام کول چې مشر به راشي او د جنازه به وکړي او دوی کې ځان له لمبرې جوړول او شورشا جوړول نه غلطه خبره ده د امام الحي په منصب تعرض کول دا خو د امام الحي حق دی بل ملا څه کار او که عبد الاذن وی خیر یو داغه نه دا توقیت په پنځه بجې به جنازه یې دا کې بجې په خوش ټیم پوره شو جنازه کوي خدا توقیت ور کول او مړی سارول دې او ځینو شیو نه ځان ساتئ، دا د وقار او دوستۍ کینې نه خلاف دی. شیخ عبدالرحمن صاحب چې وفات شوی، د هغه په جنازه کې ډېر خرافات شوي، تاسو څوک موجود وئ که نه موجود وئ، چې هر څه ده کې به شاه زمین شیخ صاحب په شورا کې شکایت وکړو، چې زموږ د مړو دا حال یې. مال دا زموږ د مړ تجویزات خوري دا خدا خلکو له خپل شان مسله ده بیا خو یمان چې فات شو او زموږ خپل زړه ته سړي نه کوله موږ چې ځان ورسو ډیر غم دا ما ځاو نه سي غم چې هوا چې نه خراب شي فالحمدلله التجنا سکون امیر سبا هم سکون بیا هغه د پاره دعا وغوښتله د مصنف غرض د توهم دا غرض خو جدید مصنف غرض خو جو دغه د نصیحت مسلې وی او په آخر کې هغه د نصیحت مسلې ذکر کړې چې امیر هم د دنیا روان دی فقیر هم د دنیا روان دی زه هم د دنیا نه روان یمه تاسو په اطمینان او په سکون باندې د دین خدمت کوئ ما ته معافي کوئ ځکه زما معافي خوښه ده ان کان يحب العفا نما له پاره دعا وکړه اما بعد تحقیق تاسو کړی دی اما بعد کوم هرقل خط چې وتا سره یې دی هلته ما بعد تاسو شوی دی انتقال له یو کلام نه بلتا چې زه چې تویم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناګانو یم او دا نصيحت لكل مسلمين او د دې بیعت په حدیث کې ذکر شوی دی خو د هغه احترام او تقدس په جماعت هم ذکر شو استغفار سبا نقل حرکت کې ثم استغفر زم استغفار وینا وانا زلا هغه خوش زم کو دیګه ما د کتاب ایمان نا کتاب علم پتا هغه کوشش زم چې دې کوم نه کوم نه د کتاب ایمان د کم تر باندې موصنف په کتاب کې برات الاستقام دې راځي وي تعبیر نه څنګه وکړم برات الاختتام سړی ته بالکل مرګ او قبر یادای مجمع د احادیثو نه څه خبرې معلومې شولې اهم خبره چې دا نو ترغیب نصیحت تا خدای کار وشه د خیره سه دسی ونه وی چی ایمان خلاص شی ایمان نه خلاصیږی ها اوس با نه دلا کتاب د علم ته راځی